ګرانو مینوالو زموږ د دکان پتا یاد ساتئ صدایدین اسلامی کیسټ اند سی ډی سنټر نشتر آباد نز مدینه مسجد د قاری حنیف الله او قاری قدرت الله کولای دکان موبایل نمبر دی 0301889321 او بل نمبر دی 0345 9147 115 نو یو پنځه امور نور ذکر کړ پاغه پنځه امورو کې یو امر د تفسیر به رائے چې تفسیر به رائے څه ته وایي حکم د تفسیر به رائے څه دی تفسیر به رائے څه دی وایي څه ته او حکم د تفسیر به رائے څه دی دا خبره پیژندل دا ضروری دی په دویمه مرتبه کې دا چې محکم څه ته وایي متشابه څه ته وایي د دې تعریفونه سری او قران کل کې کل محکم دی که ټول متشابه دی او که بعض محکم او بعض متشابه نو یو بحث پدې کې برایم بحث پدې کې دی چې قران کریم قدیم دی که حادث قدیم هم حادث سلورم بحث په کیفیت النزول کې دی چې قران کریم څنګه نازل شوی او پنځم بحث هغه په معرفت ته متشابه کې دی چې متشابهات باندې څوک کویږي کنه دا ټول څو بحث شو یو بحث قران کریم نه ظاهرا نه فهمه ده حدیث پکې تناو او د صحابه کرامو هم نقل موجود نشو نو آیا یو سړی په خپل علمی صلاحیت علمی استعداد علمی قوت علمی ملکه د استنباط او د استخراج د پاره یو معنا متعینه کول شي کني شي کول یو معنا متعینه کول شي کا ظاهرا نه فهمه دا معنا سنت نم نه فهمه سنت پکې صحابه کرام او اقوال او تابعین دام او د دینا علاوه دې سړي په خپل فهم په خپل ذهانت ذکاوت علمي استعداد صلاحیت علمي ملکی د استخراج او د استنباط سره یو معنا متعینه آیا دا خبره جایز ده کنه په دې کې دوه ډلې یو ډله ده چې نه څوک د قران نه دغه معنا په خپل فهم سره نشي اغسته زه دلیل پیش کړم قران موږ نازل کړل برکت واله دی چې دا خلق تدبر کې په قران کې او چې تذکر حاصل کې اولو الالباب نو تدبر فی الآیات تدبر فی الآیات هم د دین عبارتي چې په خپل علمی صلاحیت علمی طاقت او قوت او علمی ملکه استنباط او ملکه استخراج سره په علمی ملکه استنباط او استخراج سره د بعض معنی او تعینو کی د بعض معنی او تعینو هم دې ته وایي دویم قران کریم کې چې دا راځي ورودو الى الله والرسول ويا جاءهم امر من الخوف او درم حدیث عبد الله ابن عباس فرمای القران ذو وجوه فاحملوه على احسن وجوهه قران کریم آی کې مختلف وجوه او مختلف طرق دي نو تاسو د دې چې کوم بهترین طریقه ده هغه بهترین طریقې باندې تاسو څه شي کوي حمل کوي تاسو په هغه بهتر طریقې باندې څه شي کوي نو هغه بهتر طریقې باندې حمل کول او هغه ال حمل کېدل شي په بهتر طریقې سره چې یو سړی په خپل علمي طاقت او په خپل علمي قوت باندې څه شي وږي کوي یو مسله راوړي پاتې شو هغه اول فرق ته جواب اول فرق فرق ته جواب اول هغه ته جوابدار چې سو پوری داوله خبره ده چې رسول کریم فرمایي فقط اخطا دا کټ څه شي شو خطا نو داغه معنا دا ده فقط اخطا اخطا الطريقه لارې غلطه کړه لارې څه کړه ځکه لار دا ده چې سره معنا معلومه نو پکار دار چې سنت ته ذهاب وکي چې شیته وکي سنت ته څه شي وکي او که سره دی یو لفظ معنا یو منټ یو منټ یو منټ یو منټ که سره معنا لغوي معلومه نو لغت تر ذهاب کی یو سره معنا مراد معلومه نو احادیث تر تشو کې ذهاب او د په غیر د دغه طریقو نه په خپل سوچ فکر باندې یو مسله متعین کړه نو د لار خطا کړه سو پر چې اځمه خبره ده بغیر علم نو دا خبره دا په متشابهاتو کې ده چې من قال چا چې په قول او په قران کې بغیر علم بغیر د چانه د علم نه یعنی د علم نه بغیر د علم نه بغیر یو خبره وکړه هغه په متشابهات سره تعلق ساتي دا چا سره تعلق ساتي د متشابهات سره ساتي په متشابهات کې دا خبره وکړه نو دا بحث ده دیم محکمه متشابه نو محکمات جمع د محکم ده او متشابهات جمع متشابه ده محکم کې دوه تعریفونه د محکم محکم دي ته چې معرف المراد منه معرف المراد منه معرف المراد منه بالظهور او بالتعویل اما بالظهور و اما بالتعویل ا متشابهات دي ته وي چې ما استأثره الله بعلمه ما استأثره الله بعلمه فریق ته چې وې ټول متشابه دي وې متشابه الته کې په دې معنی چې د یو بل سره په فصاحت بلاغت اعجاز اپ اخبار عن العقل غیب کی شرکت لري متشابه دا معنی کتابا متشابه الله نازل کړل کتاب متشابه متشابه څه معنی چې فصاحت بلاغت وغیرہ وغیرہ دې کې څه شی هم شته